بسم الله الرحمن الرحيم شروع کوم په نام د خدای چې هغه ډیر مهربانه او بخښونکی دی والنجم اذا هوا قسم دی په ستوري باندې کله چې هغه پریوت ما ضل صاحبكم وما غوى ستاسې ملګری نه بې لارې شوی دی او نه یې په سرغړاوي سره سمه لاره پرې ایښې ده وما ينطق عن الهوى هغه له خپل نفسي خواهش نه نه ګړېږي ان هو الا وحي يوحى دا خو یو وحی ده چې پر هغه نازلېږي علمه شدید القوى هغه ته برلاسی ځواکمن خودنه کوي ذو مرة فاستوى چې د ډېر حکمت خاوند دی هغه مخامخ راغی ودرېده وهو بالافق الاعلى کله چې هغه پر پاسه نه لمر ختیځه څنډه باندې وو ثم دنا فتدلى بیا نږدې راغی او پاس ځړن شو فكان قاب قوسين او ادنى تر دې پورې چې د دوو لیندیو برابره یا له دې نه څه کمه فاصله پاتې شوه فأوحى إلى عبده ما کله نو هغه د الله پاک بنده ته وحی ورسوله هغه وحی چې هغه ته رسیدونکې وه ما كذب الفؤاد ما رأى سترګو چې څه ولیدل زړه په هغه کې درواغ ګډ نه کړل افتمارونه على ما يرى نو آیا تاسې په غشي باندې دغه سره شخړه کوي چې هغه یې په سترګو ویني حقیقت دا ده چې خلک د تش وهم او ګمان پیروي کوي او د نفسي غوښتنو مریدان ګرځېدلي دي په داس حال کې چې د هغو د رب لخوا هغو ته هدایت راغلی دی أم للإنسان ما تمنى هغه کسان چې له لوی لوی ګناهونو او ښکاره څرګندو ناوړو افعالو څخه ډډه کوي مګر دا چې څه قصور ترېنه صادر شي په دې کې شک نشته چې صدر د بخښنې لان ډیر پراخه ده هغه پر تاسو لږه وخت نه څه پوهیږي چې کله هغه لزمکه نه تاسو پیدا کړی او کله چې تاسو لا د خپل مندو په ګیډو کې ومه ماشومان وایي نو د خپل نفس د پاکۍ دعوا مه کوئ هغه ډېر ښه پوهېږي چې رښتیني پرهېزګاران څوک دي أفرأيت الذي تولى اے پیغمبره آیا ته هغه څوک ولید چې د خدای جل جلاله له لارې نه واوښت وأعطى قليلا وأكدى او په لږ څه ورکړه نور منع شو وإبراهيم الذي وفى او دغه ابراهيم عليه الصلاه والسلام په صحیفو کې ویل شوی دی چې د وفا حق ادا کړ الا تجر وازره وزر اخرى دا چې هیڅ پیټه اخیستونکی به د بل پیټه و نه خلی